مخکې آیتونو کې الله تعالی د یهودیانو دا قباحت بیان که چې هغوی سحر کاو غلط علمونه خورول په مسلمانانو کې نو دې آیات کې الله تعالی وایي یوازې سحر او دغسې غلط علمونه نه بلکې ناکاره کلمات او هغه کلمات چې په هغې کې وهم او بوی د شرکې د بېدینه یې نو هغه به په مسلمانانو کې خورول یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تقولوا راعنا موعد لفظ راعنا پدې کې زجر دی يهوديانو ته او دا غي د شبهه جواب الله تعالی بیانوي تفصیل دا سې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته هجرت وکړه نو يهوديان به د نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس کې کېناستل خبرې اترې به یې کولې د دې خبرو اترو په منځ کې به یې کله دا ویل نبی علیه صلات وسلام به بیان کوه نبی علیه صلات وسلام به خبره کوله نو یو به پکې اواز وکړه راعینا نو د دې ظاهري معنی دا و چې زمونږ لحاظ وساته زمونږ لحاظ وساته ظاهري معنی دا خو لیکن د دیو غلط مقصد پدې کې وسه غلط مقصد وروسته بیا وایو ربطه پر ربطه باندې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا کلمه نقل کړه نو صحابه کرام به هم کله دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام به خبرې کولې په مینځ کې وای یو صحابي ویل راعنا زمونږ لحاظ وساته خو لیکن د دیو مقصد په دې کې ډیر زیات غلطو هر کله چې يهوديانو د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه دا کلمه واردله چې اوس خو دا کلمه دی وم وای نو دی يهوديانو به ویل وای مونږ نبی صلی الله علیه وسلم ته پټ کنزل کو مونږ ته به دی را دی وایو او دا صحابه کرام یو تخخ کاره وای او په کورنۍ کې به خندا به کوله کله به چې صحابي دا ټکی و نو بیا به خندله سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د دیو په زبان باندې پویده د دیو په محاوره باندې پویده نو يهودیانو ته ویل زما دی په الله تعالی باندې قسم وی کما بیا دا کلمه را چانه واوریدله چې لفظ دراعینه ویل یو نو زه به د هغه نه سټ سټ به د به توره باندې وهمه مردار به یې کمه ده مړ به یې کمه نو يهوديانو دا ویل چې ستاسو مرګري دا کلمه وای نو تاسو تاسو زمونږ سره حسد دی زمونږ سره بغض دی ځکه کله چې مونږ وایو نو تاسو وای چې سټ بم په تور باندې وهو او تاسو مرګري چې وای نو هغه ته سنه وای نو دا خو تاسو ډیر زیات عجیبه خبره کوي نو تاسو زمونږ سره حسد دی تعصب دی مونږ هم اسې بدی شو د زد او د عینات د وجې نه زمونږ سره دښمنی کوي نو دې آیات کې الله تعالی دا غي جواب راولېګا حاصل له جواب دا دی اے مؤمنانو مسلمانانو یو پاکه صفا کلمه شته دی نو هغه ولې نه وایي داسې کلمه مو وایي چې پاغې کې وهم د شرک شته دی وهم د بګدینۍ پکې شته دی د صحیح معنی احتمال پکې هم شته او د غلطي معنی احتمال پکې هم شته یو طرف ته دا کلمه ده خو بل طرف ته هغه کلمه شته چې صرف پاغې کې د صحیح معنی احتمال شته او د باطلې پکې نشته نو هغه ولې نه وایي تاسو یا ایه الذین آمنو ایمان ولو لا تقولوا راعنا مو ای لفظ راعنا یا ایه الذین آمنو راوړل شوی دی د دې آیات په ابتدا کې نو یا ایه الذین آمنو پرې کې اشاره ده دیتا چې د ایمان تقاضا هم دا ده چې په دې ورستو حکم باندې عمل وکړي په دې باندې عمل وکړي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته یو کس راغی او دا یو تویل چې ما ته وصیت وکا نصیحت راته وکړه نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه ته ویل وای د قران کریم تلاوت کوا قران کریم ته غوږ ده قران کریم لولا او آیا وره کله چې رته یا ایه الذین آمنو راغه نو ته خو مؤمن کنه نو بس دا غې نو ورستو غوږ کیده یا به الله تعالی تا ته یو خیر خبره کړی نو دا غې تابعداري وکا الله برته چې دا کار کوا او دا یا به د هغې نه وروسته د یو شر خبره وي د یو بېدینۍ خبره به وي الله به چې دا مه کوئ که نه بېدینه کېږئ پې نو بس د هغې نه ځان ساته زما ورته دغه وصیت دی یا ایها الذین آمنو خطاب په قرآن کریم کې یو کم نوی کرته راغلی یو کم نوی کرته او بیا علما کرام لیکلي هم په سرینو په دغه یو کم نوي کرته خطاباتو کې درې څلوېښت اوامر دي درې څلوېښت امرونه الله تعالی بیان کړي دي دا کار وکړئ دا کار وکړئ دا کار وکړئ او اته یې شپږې کې نواهي دي او اتلس په هغې کې اخبار دي خبرونه الله تعالی ورکړي دا کار شوی دی دا داسې دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تقولوا راعنا ما وای لفظ راعنا وقولوا انظرنا او وای لفظ انظرنا یهود با لفظ دراعنا رسره پروای یو قول لم بصرین دار دا درعونت نه ماخوذ دی په معنا د قمقل سره نو یهود ودا لفظ وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل ای قمقل انسان دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام توهین او د الله تعالی پیغمبر چې څوک توهین کوي نو هغه کافر دی د الله تعالی پیغمبر په شي څوک استهزاء کوي پیشاړی کوي د هغه استخفاف کوي په دې باندې کافر کیږي نو الله تعالی وي مؤمنانو ته تاسو د شکار مه کوئ کنه دوی معنا په سرینو بیان کړی د يهوديانو بچ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تراعینا وای نو راعینا راعی شپنکی ته ویل کی نو دا به ویل ای د ب ای د ګړو بيزو شپنکیا یعنی معنی دا شوله چې ته د انسانانو ته د انسانانو تربیت نشي کولای ته د هغې حقدار نه یې بلکې ته د ګډو ویدو شپنکۍ لاړ شې ځان ته هغه شپنکیتوب کوه د نبی علیه صلات وسلام بې ادبي ویې کوله دا هم کفر و بېدیني وه او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی چې څومره پیغمبران رالیږلي دي نو الله تعالی پې ګډې بیزې سره ولي دي او نبی علیه صلات وسلام وایي ما هم د مکې والاو دپاره په یو څو روپو باندې به ګډې بیزې ساتلې د هغې لپاره خپل حکمتونه دي علتونه دي محدثینو بیان کړي دي الله تعالی پیغمبران باندې ګړي بیزې ولې ساتلې ګړي بیزې په شپنکي کې همت ډیر زیاتی ډیر ستړی ستومانی خو لیکنه بیا هم چې ته یو ګړه پاتې شي بیا به واپس غر ته لاړ شي احساس اوس ډیر زیاتی تکلیف پکې ډیر زیات برداشت کړي بس یو طرف ته ودرېږه چې رپردی فصل پې ونه خوري بل طرف ته نه یو زناور را نشي دا نه وی نسی غرونه کې سفرې دي دغه سي او هر شپن کې دا کوشش کوي چې د خپل ګړي بيزي په خې طریقې باندې وساتي نو الله تبارک تعالی پیغمبران باندې ګړي بيزي هم ساتلې دي نو يهود به دا خبره کوله راعنا ای زمونږ شپن کیا ته د انسانانو شپن کتاب نشي کولای بلکې تر ګړو بيزو شپن کی او مقصد پدې کې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د بیوه نو الله تعالی وایي داسې لفظ ولې وایي چې په هغې کې د دغه معنا احتمال پکې هم شته دی دریم مفسرینو بیان کړی دي راعنا د رعایت نه ماخوذ دی په معنا د حفاظت او په معنا د نگهبان سره نو یهود به دا خبره کوله چې ای زمونږ نگهبانه ای زمونږ ساتونکیا ای زمونږ حفاظت کوونکیا نو دا خو د الله تعالی صفت دی نگهبان الله تعالی دی حفیظ الله تعالی دی نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره دا صفت ثابتاو چې رفته پر رفته باندې مسلمانان هم دا کلمه وایي نو هغه هم په شرک کې اخته شي په بيدینه کې به اخته شي الله تعالی پابندي ولګوله یا ایه الذین آمنو ایمان ولولا تقولوا راعنا موای لفظ راعنا شیخ صاحب رحمت الله علیه د کاولګرام به لا تقول راعنا ما وای لفظ ذو جهتین ذل معنیین دا سی لفظ مې استعمالوي چې پاغه کې احتمال له صحیح معنی هم شته نو بده کې احتمال لا شته زمونږ لحاظ وکا خو لیکن احتمال د باطل معنی په کې هم شته غلط معنی په کې هم جوړېدل شي اے قمقله انسانه یا دا مخکې ویل کنه چې اے شپنکیا او یا راعینا معنی دار چې ای زمونږ نگهبانه نو چې غلطی معنی احتمال پکې شته نو داسې یو لفظ مه وایه خانو څه شی وایو څه وکوسه وقول انظرنا وای لفظ د انظرنا په انظرنا داسې لفظ دی زمونږ لحاظ وساته مونږ ته به خبرو کې لږه انتظار وکړه لږه ورو ورو خبره کوه چې مونږ پوه شو او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې خبرې کولې په قلار قلار نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله به ضروری خبره وه دوه ځله به وکړه درې ځله به وکړه د دې لپاره چې سامعین او اوریدونکي په هغې باندې ښه پوه شي نو داسې لفظ وایه زمونږ لحاظ وکړه اوس د راعینا کې نور احتمالات شته خو په لفظ د انظرنا کې نور احتمالات نشته بس دغه کلمه وه واسمعوا واورئ په اورېدلو د قبولیت سره ولیل کافرین عذاب علیم او د کافرانو دپاره د عذاب درناک مفسرینو لیکلی دي چې په دې وخت کې ډیر کلمات داسې شته دی چې هغه خلک په معاشره کې استعمالی او هغه هم غلط دي د هغې استعمال شرعا صحیح نه دی ابن عابدین شامی رحمت الله علیه لیکلی دی مجرد ایهام المعنى المحال کاف فی المنع عن التلفظ بهذا الكلام وان احتمل معنى صحیحا یو لفظ داسې دی چې په هغې کې صرف وهم د باطلې معنا شته دی د غلطی معنی پکې شته دی نو که صحیح معنی پکې ومي خو لیکن هغه لفظ استعمالول دا صحیح نه دی او د قران کریم نه د آیات نوم دغه معلومی په دې وخت کې درود تاج هغه کې پر پنسرو کې لیکلی پر مکتبو کې دغه ملاویږي دغه کتابونه د درود تاج په نوم باندې ملاویږي پاره کې دا سری دافع البلاء والوباء والقحط والالم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې وای ته د پکون کې د مصیبتونو ته ته مصیبتونه تکالیف د خلکو نه د پکولای شي ته قحطونه او غریبي د خلکو نه ختمولای شي نو دا سری دا د مخترع د ځان نه جوړ کړل شوی دروغ درود دی او دا یو مشرک انسان دا یو شیعه انسان جوړ کړی دی د دې لپاره چې مسلمانانو عقیده په دې باندې خراب شي پتاوی رشیدیه کې لیکلی دی وای دا درود تاج خلکو ته خودل او ویل دا بالکل حرام دی او زهر قاتل لیده دا صحیح نه دی په معاشره کې چې نور الفاظ دا خواره دي عبد النبی عبد الرسول دا نمونه په دې کې احتمال د صحیح معنا مشتره عبد په معنا د خدمتگار سره عبد په معنا د تابعدار سره خو لیکن عمومي معنا د عبد عبادت کوونکې نو ردی وجنه عبد النبی او عبد الرسول دا نومونه بالکل صحیح نه دي د دې نه ځان ساتل پکار دي کله چا هم دغه نومي باید دا بدل کی دویم د لفظ د حضور استعمالول د غایب انسان د پاره حضور حضرت لفظ استعمالول حضور لفظ استعمالول نو چې یو سړی غایب دی بالکل نشته دی نو د دینه د ډیرو خلکو د حاضر ناظر عقیده جوړیږي د غایب د پاره نو دا صحیح نه ده اگر که شیخ صاحب رحمت الله علیه به د لسان العرب په حواله باندې وای حضرت او حضور په معنا د معتبد او د معتبر سره دی خو بهتره داره چې د غایب د انسان د پاره د لفظ استعمال نشي په دې معاشره کې خلک دمونه کوي نو پاغي کې دي په درها د خدای په درها د رسول د خدای په درها د سلور وړو یارانو په درها د عائشه ابي دا او په درها د پیرانو دا پکې وای نو درهی مرهی دمونه چې څومره دي د دې معنا نه ده معلوم نو داسې الفاظ استعمالول دا شرکی الفاظ دي د بيدینه الفاظ دي ځان دي ساتل پکار دي زیاتو تعویذونو کې تعویذګر او دغسې دمونو والا یا بدوح لفظ استعمالی د دې لفظ استعمال دا بالکل صحیح نه دی او د دې هم څه معنا معلوم نه ده او دا یو مهمل لفظ دی نو د دې استعمالول هم دا صحیح نه دی یا بدوح لفظ استعمالول ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی په الجواب الکافی کې وایي په معاشره کې یو دا کلمه هم ده خلق زیات سوی په عربی کې ماشاء الله و ماشاء فلان که د الله خوښه شي او د پلان کې خوښه شي نو داسې به وشي وایي که نه خلک وایي وایي دا د که د الله خوښه شي او ستا خوښه شي نو داسې به شي نه نه د الله تعالی پیغمبر ته یو کس دغه ویلله ما شاء الله وشئت کستا خوښ شي او کدا الله خوښ شي نو دسی به وشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل جعلتنی لله ندا زری د الله تعالی سره برابر کلم دسی وای ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن الله چې څو غواړي هغه کیږي او چې الله څو نه غواړي هغه نه کیږي که زه غواړم او کنه په معاشره کې عام یو بل خبره مشهوره ده هاذا من برکت الله و برکت فلان دا د الله په برکت باندې او د پلانی په برکت باندې دا د پلانی په برکت باندې او د الله په برکت باندې دا کار د شو شو دا هم دا کلمه د شرک ده او دا د بيدینۍ ده ایهام د شرک په کشتره ځان ته ساتل پکار دی دغه سي خلک وای انا په حفظ الله و حفظ فلان زره پلان زه د الله په حفاظت کې هم د پلانی په حفاظت کې هم دا مې په تا مې په الله مې سپارلی دی په تا مې سپارلی دی نو دا کلمه دا غلطه کلمه ده زه په الله اعتماد کوم او په پلانی باندې اعتماد کوم نو په الله مې اعتماد کړی دی په پلانی مې اعتماد کړی دی نو دا ټول کلمات چې دي نو دا غلط کلمات دي د دې نزان ساتل پکار دي او الله تعالی ته منع کړی ده دغه لیکلی دی مفتی مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی تفسیر معارف القرآن کې و یو عالم چې یو جایز کار ولې نه کوي خو لیکن جاهلان ده په مغالطه کې پریوزي او بیا به جاهلان غلط کار کوي او چې پلانی مولوی صاحب دا کړی دی مولوی صاحب به په یو شاند کې کړی خو لیکن هغه عوام خلک بیا په بله طریقه باندې کوي نو دغه عالم له پکار دی چې دغه کار ونه کی او دغه نه ځان بچ کی خو چې هغه شرعا ضروری کار نه او د مقاصد شرعیو نه نوی نو هغه کار بیا پرې خودل په کار دی لري لپاره چې نور خلق په گمراهی او په بيدینه کې داغه د وجه ناخته نشي لکه زیات خلق تعویذونه کوي نو صحیح د مولای سی به صحیح تعویذ وکي او یو سړی په خپوی کی چې لکه دا بیزې نه ورځي دا به مؤثر به ذات نه غني سورۃ الفاتحه مې پکې لیکلې ده یا مې کې بسم الله لیکلې ده آیت الکرسی مې پکې لیکلې ده د بیا د سې په حالت کې ونه راخلي د جنابت په حالت کې ونه راخلي چې کله سملې لري کې وي بیت الخلا ته چې زینو لري کې وي دا ټوله خبره ته وکی خو ته به دا وکی خو بل سړی به بیا سبا له تعویز کوي دا خبرې به پکې نه کوي خو به داسې وایي چې پلانې مولوي صاحب هم تعویز کوي او پلانی مولوی صاحب هم دغسې ویل دي هغه هم داسې لیکلي په تعویز کې زه هم لیکم خو پلانی مولوی صاحب ویل دي خو هغې سره بیا نورې خبرې هم کړې دي نو خلک تې هغه نورې لکۍ او لاسونه او خپې تې کټ کړي او بس چېرې صرف هغه یوه خبره تې بیا راواخلي نو په دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی په معاشره کې داسې ډېر کارونه دي چې هغه د ځان نه شروع شوي دي علما کرامو دام لیکلي دي اذان چې کله ختم شي نو لا اله الا الله د هغې نه وروسته محمد رسول الله ویل چې دي دا شرعن صحیح نه دي دا ثابت نه دي په شریعت کې خلک یې وایي ډېر خلک او زیات خلک چې کله اذان ختم شي نو بیا لاسونه پورته کوي او دعا وکړي دا لاسونو پورته کول پای کې نشته لري اللهم رب هذه الدعوه تام کوم دعا چې ثابته ده درود شریف وایه او دا غینه بیا ورسره دغه دعا وایه نو شرعاً دغه سری یا ایها الذین آمنو ایمان ولو لا تقولوا راعنا موای لفظ راعنا وقول انظرنا او وای لفظ انظرنا واسمو واوري پوریدل د قبولیت سره د دې کې اوریدل نه مراد قبلول تی مراد دی اسی اوریدل خو ارسو کوری اسی اوریدل مکوي بلکې عمل پیو کوي چل ول مکوي بلکې عمل پیو کوي ولل کافرینا او د دې مسلې د نه منونکو لپاره عذاب الیم عذاب درناک دی ولیل کافرین دې ذکر کافران نه مراد د مخکې کم مسله چې بیان شوله او د دې نه چې څوک انکار کوي دا نه مني ولیل کافرین او د دې مسلې د نه منونکو لپاره عذاب الیم عذاب درناک دی الیم په معنی د مؤلم سره دی دردمن کوونکې دردمن به کی داسې عذاب به الله تعالی ورکی چې او به دردېږي په هغې باندې ستاسو سره حسد دی نو هغه غواړي چې تاسو بی دینه کې اخته شئ دویمه خبره دا ده چې یهود او نصارا په تاسو باندې نه غواړي خاص مهرباني دی الله تعالی هغه چې دی هم تباه شول دی هم هلاک شول نو دی وجنه هغه کارونه مکوي چې د هغې سره پکې مشابهت راځي هغه به وای کافران دی هغه خو به هغه به دین دی هغه يهود دی نصارا دی بيدینه خلق دي خو تاسو د هغې سره مشابهت مه کوئ د هغې سره مشابهت مه کوئ مبصرینو لیکلي محدثینو مبصرینو نو هو ای تشبه پی اقوالهم و افعالهم ای مؤمنان مسلمانانو د کافرانو سره د هغې په ویناګانو کې د کافرانو سره د هغې په کارونو کې مشابهت مه کوئ په ویناګانو کې او په کارونو کې د هغې سره مشابهت مه کوئ نن سبا مؤمنانو مسلمانانو ټول کارونه او ټول اعمال د یهود او د نصاراو شروع کړي دي الله ته منع کړی دا داسې مه کوئ که د مؤمن مسلمان شکل و صورت ته وګوري ګیرې ته وګوري بریتو ته وګوري پینسو ته وګوره دغسې کپړو ته وګوره جامو ته لباس ناسته ولاړه شکل و صورت غم خادي دا ټول د یهودو د نصاراو د کافرانو په طرز باندې کافرو خپل دین راټینګ کړی دی د بيدینۍ خو مسلمان هغه خپل دین پرې خره د کاپ د مسلمانانو خبرو ته وګوري نو ټول د کافرانو سره مشابهت د دې دا معنی نه ده زما د خبرو دا مطلب نه لري چې انګریزي زده کول دا کوپر دی بيدینی ده خو د سیدا چې د هغې سره مشابهت کول او د هغې طرز و طریقه اختیارول لوی دا خبره ففټي په ففټي ده او دغسې ون ټو ون ملاقات مې وکړ ټول داغي الفاظ استعمالول ټول داغي الفاظ استعمالول نو اول په کار د خپل مورنۍ ژبه خلک وي د مور او پلار چې کوم زبان دی هغه وایي د هغې نه بغیر چې بیا بله ژبه زده کړې نو اول ترجیح ورکړه عربۍ ژبې لره قرآن په عربۍ کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عرب و عربیه ویله دغسې د جنتیانو زبان هم عربي ده نور زبارونه زده کولای شي خو لیکن نن سبا چې خلک یو دوه درې ټکي د انګریزي زده کی نو هغه ته بیا دغه سره بیا څوک خبرې نشي کولای ځانو ته دومره لوی ښکاری نو تر کافر اوس جبر زده کړی دا د الله د الله تعالی د پیغمبر زبان ول نزده کی د الله تعالی د کتاب زبان ول نزده کی چې هغه عربي ده او پاغه ته خلک پاغه باندې ځان چې بیا اوچت غني په نور خلکو باندې چې ماته دا کلمات زده دي د مدرسې طلبه کرام ولا پکار دي چې خبرې کوي نو په عربی کې خبرې کوي کم ټکی او ته معلومي هغه دی وای چې نور خلق په يهوديان او نصارو په زبانونو باندې پاغي باندې فخر کوي باید مؤمنان مسلمانان په عربی باندې فخر وکړي او يهود او نصارو په خپل کتابونو کې لیکلي دي که تاسو دا غواړئ چې په مسلمانانو باندې غالب شئ نو پاغي کې یو ټکی دا ویل دي چې د مسلمانانو د ذهنونو نه د مسلمانانو د زړونو نه الف با تاسا د عربی کلمات داسې لرې کوي اوس نن سبا هم دغه وجه را کنه کتابونه په عربی کې دي زیات اصل کتابونه د عربی دي اصل اصل قرآن په عربی کې دی احادیث په عربی کې دي مسلمانانو ته دغه عربي عربي زده نه ده په هغې باندې نه پوهېږي ما یود الذین اکبروا من اهل الكتاب نه غواړي کافران د کتاب والونه کتابیان یهود او نصارا ولل مشرکین او نه مشرکان څه نه غواړي ایو نزل علیکم چې نازل کړی شي وتا سبحانه من خیر ان خیر من ربکم له طرف طرف تاسو نه کافران ای مؤمنان مسلمانانو تاسو را کافرانو سره مشابهت مکوئ ځکه کافران په تاسو باندې د الله تعالی دینی نعمت یا دنیوي نعمت د باندې نه غواړي دا سخت بغض لري تاسو سره هغه دا نه غواړي چې الله تعالی په دې باندې مهرباني وکړي والله یختص برحمته من یشاء الله تعالی خاص کوي په خپل مهرباني باندې چاله چې وغواړي والله یختص برحمته من یشاء دا د من یشاء نو مراد نبی صلی الله علیه وسلم دی او دا د رحمت نو مراد نبوت دی یا دا دغه وای علی رضی الله تعالی عنہ وی دغه معنی مراد ده والله الله تعالی خاص کوي برحمتي په خپل رحمت باندې چې نبوت دی مې یشا او چاره چې غواړي چې نبی صلی الله علیه وسلم دی نبی علیہ السلام ته الله تعالی نبوت ورک د بنی اسرائیل نه نبوت نقل شو بنی اسماعیل ته په عربو کې الله تعالی پیغمبر راولې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی والله یختص برحمتی من یشاء د من یشاء نه مراد د د رحمت نه مراد دین اسلام دی او د من یشاء نه مراد نبی صلی الله علیه وسلم او امت د نبی علیه صلوات والسلام ته مراد دی والله یختص برحمتی من یشاء الله تعالی خاص کوي په خپل مهرباني سره چې دین اسلام دی من یشاء او چاله چې وواړي چې نبی علیه صلوات والسلام او دا امت دې تر د قیامت پورې دین اسلام ته الله تعالی راولي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند د لوی فضل دی الله تعالی د لوی فضل خاوند دی ما ننسخ من آیت او ننسیا ناتی بخیر منها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير روت مخ کی سردار مخ کی آیت کې الله تعالی لا تقول راعنا لفظ راعنا مو وای بلکې راعنا په دې باندې لفظ د انظرنا وای نو دا مثال د نسخ دی نو دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي حکمت د نسخي او دا پنځم اعتراض دی د يهوديانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا غي جواب يهوديانو په نبی علیه صلوات والسلام باندې اعتراض کوو کله چې قرآن کریم نازل شو نو د تورات ډیر احکام هغه منسوخ شول د تورات ډیر احکام منسوخ شول د انجیل ډیر احکام دا منسوخ شول نو يهودو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض وکړ وای دا قران د الله تعالی کلام نشي کېدلی ځکه به دې کې نسخ راځي نن یو حکم دی سبا بل حکم دی نو دا دلالت کوي په ناخبرۍ د الله تعالی باندې د دې وجه نه دا د الله تعالی کتاب نه دی دغسې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل ته په خپل دین کې ګډوډ ځکه مخکې یو طرف ته لمونځ کاو بیت المقدس ته اوس کعبه ته مونږ کې مخکې شراب هم سکل جایز اوس چې راوید ناجایز دي مخکې جواری صحیح و اوس چې جواری صحیح نه ده میسر ډیر احکام چې کله هغه منسوخ شوله نو يهوديو يهوديانو په نبی له صلوات والسلام باندې اعتراض وکړ وای ته که حق پیغمبر وې نو ته په یو باندې ټینګ وې کله یو خبره کې کله بل خبره کې الله تعالی په دې آیات کې داغي جواب ذکر کړي حاصل له جواب داده نسخه د الله تعالی په کتاب کې راځي ځکه الله تعالی عالم دی په تبایع او د خلکو باندې په حالاتو د خلکو باندې نو د هرې زمانې او د حالاتو مطابق الله تعالی احکام را لي او په دنیا کې هم د غیر لپاره مثال داسې دی یو ماهر حکیم یا یو ماهر ډاکټر او طبیب هغه دای چې کله د یو مریض په مرض باندې پوه شي نو د موسم په تغییر او تبدیل سره هغې ته دوایی بدل کی د دو سو روپو دوایی ورکی وای که دا روانې ښه راغلله بیا به راشي لس ورځې به بعد به بیا راشي پنځلس ورځې بعد به بیا راشي نو په هغې کې پیده دایي که هغه مخکې دوایی پې صحیح نه راغلی نور ورته بدل کی نو په تاوان د هغې ونه شي نو دغسې یو انسان مریضي نو چې ډاکټر له لاړ شي هغه یو مرض پکې ډاکټر له یو شند کې دوایي وکړي بل مریض له لاړ شي هغه هم اق مرض چې کم دغه مخکینی دوایو ته بدل کی ځکه د هغې په مزاج او د هغې په طبیعت باندې هغه ډاکټر پوی چې دی له دا دوایي ورکول نه دی په کار بلکې دا دوایي ورکول په کار دی نو الله تعالی د خپل مخلوق په طبیعتونو باندې په حالاتو باندې په هر زمانه کې الله تعالی پویو نو د هغه زمانه مناسب احکام الله تعالی را لېږلي دي د دین مراد فرعي احکام دي نور اصول د دین د ټولو انبیاء علیه السلام دا یو د ټولو کتابونو کې اصول د دین یو بیان شوی دي خو فروعي احکام پاغي کې تغییر او تبديل لاغله پاغي کې خیریت دی پاغي کې منفعت دی د مسلمانانو نو دیو جن الله تعالی د احکام بدلی را بدلی ما ننسخ من آیتین هغه چې منسوخ کومونګه من آیت یو آیت او ننسها یا هر کوستانه ناتی به خیر منها نو راوړو مونږه غوره داغینه ناتی به خیر منها په کولو کې د مخکینینه آسان وي به خیر منها پغې کې مصلحت زیات وي ناتی به خیر منها د مخکینینه په کې ثواب زیاتی د مخکینینه په کې ثواب زیاتی او مثلها یا یا پشان داغي باندې یعنی په مصلحت کې برابر وي او مثلها په کولو کې هم د مخکینی شاند کې او مثلها په ثواب کې د مخکینی سره برابرې علم تعلم آیتونه پویږي ان الله علی کل شیء قدیر چې یقینا الله تعالی پر شی باندې قدرت والا دی علم تعلم په دې کې خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته خو لیکن مراد درې نه ټول امت تی مراد دی آیتونه پویږي په دې باندې نو په دې کې اشاره شول دی ته چې نسخه دا دلیل د عجز او د بې علمۍ د الله تعالی نه دی لکه څرنګه چې د یهودیانو خیال دی بلکې د الله تعالی لپاره قدرت کامله ثابت دی او د الله تعالی لپاره علم کلی ثابت دی دا دلیل د عجز نه دی چې الله تعالی عاجز دی الله تعالی کمزور دی یا د الله تعالی لپاره علم ثابت نه دی دا د یهودو دا نظر دی نه الله تعالی لپاره کامل قدرت د الله تعالی لپاره کامل طاقت د الله تعالی لپاره علم کلی ثابت دی خو دا نسخه چې راولي په دې کې ستاسو پیدا ده الله تعالی د حالاتو مناسب احکام را لېږلي علم تعلم آیت نه پوهېږي ان الله له ملک السماوات والارض په دې کې عمومي بادشاهي د الله تعالی بیانوي او په دې کې تنبیه ده په دې کې تنبیه ده او په دې کې رد شرک په تصرف الله تعالی بیان کړی دی علم تعلم آیت نه پوهېږي او په دې کې اشاره ده دې ته د الله تعالی حکم ته غاړه کیدی د الله تعالی د حکم تابعدار شي ځکه په هغه که په منسوخ کې وي او که په ناسخ کې وي که په هر یو کې وي په منسوخي احکامو کې او په غیر منسوخي احکامو کې په ټولو کې د الله تعالی تابعدار شي او د الله تعالی د حدودونه د الله تعالی د احکامونه خلاف مکوئ کنه الله تعالی به هم تباه کړي ځکه الله تعالی هغه ذات دی چې هغه انتظام هغه چلی او د الله تعالی لپاره د ځمکې او د اسمانونو بادشاهي ثابته ده علم تعلم آیتنه پوی ان الله یقین الله تعالی له ملک السماوات والارض دا غیر پر بادشاہی د اسمانونو د زمکه ده او مالکم من دون الله او نشته یستا د پر سوا د الله تعالی نه می ولی ان څوک دوست ولا نصير او نه څوک مددگار می ولی ان دوست بچکون کې او می ولی ان انتظام چلون کې رکارونو دا سیمه ولی ان دفاع کون کې می ولی ان او ولی قیم او انتظام چلون کی ته ویل کی ولی ویل کی مالک ته نشته رستا د پاره سوا د الله تعالی نه ولی ان څوک دوست بچ کون کې ولا نسویر او نسو کیم دادی کله الله تعالی د کله الله تعالی عذاب د باندې راغی نو بیا د الله تعالی د عذاب نمبل څوک نشي بچ کوله د الله تعالی د عذاب نمبل څوک بیا نشي بچ کوله بلکې بیا وتباشه ام تريدون ان تصلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكبر بالايمان فقد ضل سواء السبيل مخکې آیاتونو کې الله تعالی ذکر کړل شبهات د جواب جوابونه د هغې د شبهاتونه اوس الله تعالی ذکر کوي زجرونه زورنې یهودیانو ته په اصول کې تاسو ته ما ویلیو په قران کریم کې مخاطبه کیږي د څلورو ډلو سره ډیره زیاته یو په هغې کې یهود دي داسې مشرکان دي منافقان دي نصارا دي الله تعالی د دیو سره ډیره زیاته مخاطبه کوي د الله تعالی د دین دیو چې څومره مخالفت کړی دی دا بل چا نه دی کړی مؤمنان مسلمانان چې د دیو لخوا څومره ځورول شوي دي دا بل چا لخوا نه دي نو الله تعالی د دیو بیان د دې لپاره کوي چې یهود او نصارا او دا دا کار کړی او هغه الله تعالی تبا کړل الله تعالی غرق کړل او د الله تعالی د پیغمبرانو دشمنی کړی ده د الله تعالی له کتاب دشمنی کړی ده د مسلمانانو دشمنی کړی ده نو د دیو مرګرتیا چرته ونه کوي د دیو سره چرته یو ځای نشي د دیو خوی بوی او اخلاق د دیو صفات او اعمال د دیو عقیده دا په ځان کې رانولئ د دې لپاره الله تعالی د دیو تذکره کوي چې د دیو نه ځان بچ کړي نو صلی الله تعالی زجر ذکر کوي اولنې زجر ام تريدون ان تسالو رسولکم ایا غواړی تاسو چې تاسو نه وکي په طریقې د اعتراض سره ام تريدون آیا غواړی تاسو ان تسلو چې بې فایدې تپوسونه وکړئ رسولکم د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی لکه چې تپوسونه کېدلی شول د موسی علیه السلام نه من قول مخکې د دې نه دا اولنې زجر الله تعالی بیان که چې پالتو بیځایه اعتراضونه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې مکوئ دا یا خطاب دی د مکی مشرکانو ته هغه د زد او د عناد په بنیاد باندې د نبی صلی الله علیه وسلم نه معجزات غوښتلی وو سورۃ النساء کې وراشي نوی آیات کې یو نوی دو نوی درې نوی کې وراشي یا دا خطاب دی صحابه کرامو ته ای صحابه کرامو بی ضرورته دا ته پوښتنه مکوئ حدیث کې هم دا غینه من راغلی ده دا الله تعالی پیغمبر وای ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء په ټولو کې په ټولو مسلمانانو کې لوی مجرم مسلمان هغه دی چې هغه د یو مسلې پوښتنه وکي یو شی حرام نه او د در سوال د وجه نه حرام شي په مسلمانانو باندې دا صحیح حدیث تیر بخاری او مسلم بل حدیث کې راځي صحابي وای کان ینها رسول الله صلی الله علیه وسلم با منکول مونږ به منکولو عن قیل وقال ډیر چون چرا بیزای بې ځایه ګړېدل بې ځایه خبرې کول پالتو خبرې کول و اضاعت المال ضایع کول د مال و کثرت سوال ډېر تپوسونه مه کوئ یو دیني تپوس دی د یو دیني مسلې په باره کې هغه صحیح ده انما شفاء العی السؤال په حدیث کې هغه راغلی دی څوک چې دیني مریض وي دیني مشکلات یو ته جاهل وي او مرض د جهل دی نو د هغې لپاره د د جهل د مرض لپاره علاج چې دی هغه تپوس کول دی خو یو بې ځایه او بې پالتو تپوسونه کول دی معاشره کې ډېر تپوسونه داسې کیږي زمونږ نه هم ډېر اورېدونکي داسې تپوسونه باندې کوي پالتو تپوسونه دي په هغې باندې څه ایمان په هغې باندې منحصر نه دی چې دغه دې زده نه کړل ته مؤمن مسلمان نه یا په قیامت کې الله تعالی ستانه د هغې تپوس کوي نو داسې تپوسونه کول دا بی ضرورت او بی فایده تپوسونه دا غلط کار دی الله تعالی دې نه منع کړی دا الله تعالی پیغمبر دا غې نه منع کړی دا بعض خلک کوئی ابراهیم علیه السلام لچ ګډ راغې د اسماعیل علیه السلام په بدل کې هغه حلال شو وخه چا خړلی خاص دې ته څه ضرورت دی زه پاتو دسی ته پوښتنه وکړئ چې په هغې باندې ستاسو ایمان برابري ستاسو عمل په برابري دسی اعمالو ته پوښ وکړئ چې قیامت کې تاسو د هغې پیدا درشي په دنیا کې تاسو د هغې پیدا میلاو شي بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ذروني ما ترکتکم فانما هلک من کان قبلکم بکثرت سؤالهم و اختلافهم علی انبیائهم مخکینی خلق چې الله تعالی تبا کړی و یهود او نصارا نو د خپل پیغمبران نه ودا ست پوسونه کول چې پای کې څه پیدا نه و هغه الله تعالی تبا کړل نو د ست پوسونه مکوي چې پای کې څه پیدا نه بلکې د الله تعالی پیغمبر چې رته کم کار خودلې چې هغه وکي نو هغه وکي او چې رقم نه منکړي بس هغه نه منشي په صحیح حدیث ته مسلم کې دا راغلی دی نو دې ده کې الله تعالی دغه وایي ام تريدون آی غواړی تاسو ان تسلو رسولکم چې پښتنه یو کې د خپل پیغمبر نه او یا خطاب د يهودیانو ته چې هغه به دا کار کوو قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړی دی یا سالو کا اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سالو موسی اکبر من ذلک ستانه دا پښتنې کوي چې په یو ځای باندې د الله تعالی کتاب ولې ناراضي ام توریدون آیا غواړی تاسو ان تسلو رسولکم چې بی فائدې ته پوسونه وکړي د خپل پیغمبرنه دویم معنی ان تسلو رسولکم چې په طریقې د اعتراض د زد او د عناد سره پوښتنه وکړي د خپل پیغمبرنه زمونږ په اوریدونکو کې ډېری پوښتنې داسې هم کوي مونږ ته د هغې پته لګي چې مونږ معلوموي چې دا پوهیږي په دې مسله باندې که نه په دې کې به دا څه وایي هسې تجربې کوي تجربه مکوي مونږ ته مخ کې ویل چې مونږ نه پویو مونږ چې طالبان یو او دا څه خبره ده چې بیا هم خلکو ته دا خبره کړې ده چې کوم یو مسله راشي ډېری مسلې پکې زمونږ نه پاتې شي مونږ یې ونه وایو او ریدونکو ته هم دغه وایي چې مونږ ته دعاګانې کوي چې الله تعالی مونږ په خپل دین باندې په خپل کتاب باندې او الله تعالی پیغمبر باندې د احادیث باندې مونږ الله تعالی پوهیږي نو ډیر خلک پکې داسي او ډیر خلک د زده او د عناد او د اعتراض په شکل باندې پښتنه کوي چې د دې څه مطلب دی دا ځای کې دا ویلې شو دی دا څنګه وشوله دا څنګه وشوله نو داسې کول نه دی پکار بې پیدې ته پوس کول پاغي باندې ستا خپل وخم ضایع کیږي زمونږ وخم پاغي باندې ضایع کیږي ام تريدون آیا غواړی تاسو ان تسلو رسولکم چې بی پیدې ته پوسونو کې د خپل پیغمبر نه کما سویل موسی لکه څنګه چې بی پیدې ته پوسونو شوی د موسی علیه السلام نه یا ان تسلو رسولکم چې ته پوسونه په طریقې د اعتراض او د زد او د عناد باندې ته پوسونه وکړي د خپل پیغمبر نه لکه څرنګه چې ته پوسونه شوي د موسی علیه صلات وسلام نه من قبل او مخکې د هغې نه د موسی علیه صلات وسلام نه هم ته پوسونه شوي او د موسی علی السلام نه تاسوونه کم شوی آلته کې یو دا ذکر شوی دی لن نؤمن لك لن نؤمن لك لن نؤمن لك حتى نر الله جهرة مونږ ته الله تعالی په ډاګه باندې اوخایا دا خبرې کولې مخکې ویان شو دي سورې بقره پنځه پنځوسم آیات کې دغسې اجعل لنا الها کما لهم الهه زمونږ د پارم داسې یو څخه جوړ که کنه او دا تپوسونه د موسی علیه السلام نه کول د پاره دی چې هغې ته تکلیف میلاو شي هارون علیه السلام چې وفات شو یهودیان ویل وای دا موسی علیه السلام وجلی دی خپل ورور یې وجلی دی کله به په موسی علیه السلام باندې دا اعتراض کاوه ته زموږ سره یو ځای ځکه غسل نه کې نه لامبې زموږ سره یو ځای چې ستا په بدن باندې دا چل په دې ټولو خبرو کې مقصد څه و ایزا ورکول هغوی ته یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو تاسو تاسو تکلیف مور کوي د الله او د الله تعالی پیغمبر ته از او موسی لا تکونو کلذین آذو موسی مکه کې پشان دا کسانو باندې چې موسی علیه صلوات و سلام ته تکلیفونه ورکړیو نو دغه سم کوي او مې یتبدل الکبر بالایمان او چا چې واخیستو چا چې خوخ کا کوپر لره بل ایمان په بدل د ایمان کې فقد ضل سوا سبیل نو دا واوړې ده د برابر لارینه او مې یتبدل الکفر یو قول لهم بسرین داره چې د دې کې تبدل په معنا د خوخولو سره دی چا چې خوښ که کفر لره په بدل د ایمان کې دغه معنا شوله د مکی مشرکانو یهودیانو کفر واغسته د ایمان په مقابله کې او یا دا خطاب د صحابه کرامو ته نو چا چې ایمان پرې خو ده او مرتد شو نو فقط ضل سوا سبیل دا گمراه شو د سم لارې نه ضل واوړې ده سوا سبیل د برابر لارې حق لار صراط مستقیم کامل ایمان الله منل د الله پیغمبر منل د الله تعالی کتاب منل دغه برابر لار ده نو چا چې ایمان پرې خو ده او کو پرې واغسته نو دغه بر دغه برابر لار نه ده بل طرف ته واغخته ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير په دې آیت کې الله تعالی دویم زجر ذکر کوي مؤمنان مسلمانانو ته الله تعالی خطاب کوي چې تاسو د یهود او د نصاراو تابعداري مه کوئ ځکه هغه هم د دین اسلام نه بل طرف ته واړی هغه دا کوشش کوي مخکې هم کوشش کړی دی اوس هم کوي او بیا به هم کوي چې مسلمانان بې دینه کړي ود کثیر من اهل الكتاب غواړي ډیر د کتاب والونه د زړه نه غواړي مودت د زړه نه یو شی غوښتل په مینې محبت سره ود کثیر من اهل الكتاب دغه سی مفسرینو معنا کړی ده په دې کې معنا د پوره کوشش ده د زړه تمنا او د زړه پوره کوشش کول نو څوک چې د زړه نه یو څه شی غواړي د هغې لپاره خامخا کوشش کوي که نه نو دې کې معنا دا شوله ود کثیر من اهل الکتاب پورا د زړه نه غواړي په کوشش سره غواړي ډیر د کتاب والونه اهل کتاب یرو لو یردونکم اړول ستاسو من بعد ایمانکم رسته د ایمان ستاسو نه کفاره کافران لو مصدریه دی یا لو تمنایه دی هغه ارزو تمنا دا کوي چې تاسو د الله تعالی د دین نه بل طرف ته واړی او ډیر خلک یې دا واړول په څه سره په دیموکراسۍ سره په جمهوریت سره دغسې په جاسوسۍ سره تفسیر مظهری معنا کړی د کفاره یعنی مرتدین کافران دا غواړي چې تاسو مرتد کړي الله تعالی د دین نمبل طرف ته واړی د الله تعالی د دین د غختونکو لپاره په داغي په خلاف باندې مودره نو هم دغه ده کنه چې ځان ته مسلمانانو په جواب باندې د یهود او د نصاراو نه شاته مخې ته رواني د هغې حفاظت کوي هغې ته څوکۍ کوي او د هغې څه کوي پیرداریانې کوي د مجاهدینو په خلاف باندې سیمان ناوړي مجاهدینو تېږدي او کله چې په مسلمانانو باندې په مجاهدینو باندې چاپی نو اول پکې دا ځان ته چې مسلمانان وي ځان ته وای نور د الله په نسبت باندې خو نه دي د الله د پیغمبر په نسبت باندې نه دي بس دا غي تابعدار دي نو لو يردوکم من بعد ایمانکم چې واړی تاسو در ورسته د ایمان ساسونه کوپاره مرتدین کافران حسدا من عند انفسهم دیو دا کار ولی کوي دا وجه د حسد نه چې دا حسد پیدا شوی دی من ان پسیم د دیو د زلونو نه د دیو په زلونو کې تاسو سره ډیر زیات حسد دی بغض دی کینه ده نو دا غیر وجه نه دی غواړي چې تاسو کافر شئ من بعد ما تبین لهم الحق ورسره دیونه چې ښکارا شو دیو ته حق من بعد ما تبین لهم الحق د ټولو کافرانو ته د يهودو نصاراو ته د مرتدین ته د آیسای ته د پوجیانو ته د مشرکانو زندیقانو د ټولو طاغوتیانو او پارلمان والو جمهوریت والو ته دا ښه معلومه ده من بعد ما تبین لهم الحق چې دین اسلام حق دی طالبان شریعت غواړي د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام غواړي دا خبره ته خخ کار شي او بیا هم د یهود او د نصاراو سره مرګرتیا کوي د مسلمانانو په خلاف باندې دا څوک وایي دا الله تعالی ویلی دی په سورۃ البقره کې ویل دی اوله سپاره د یو سل نهم آیات دی خخ کار شوی دا خبره خو لیکن بیا هم دا د کافرانو د دغه کوي مرګرتیا کوي د مسلمانانو خلاف کوي پاپو نو مافی کوي وسپه او بے پروا شي دیونه حتی یاتی الله بیامری تر دې پورې چې راوړي الله تعالی خپل حکم ان الله علی کل شیء قدیر یقین الله تعالی پر شی باندې قدرت لرون کړي حتی یاتی الله بامره د دین مراد سره پاپ وسپه ما پیو ته کوي او بی پروا شي د دیونه یو عفو ده بل صفحه ده دوه کې علما فرق بیان کړي دي عفو او صفحه څه ته ویل کی عفو او صفحه عفوا نه رانیول په جرم باندې او صفحه دې ته وایي چې ستا سره چا ظلم زیاتی وکړه نو د هغې اثر د زړه نه ختم که په زړه کې ورسره کینه او بغض مه ساته نو پاپ و ماپي کوئ څوک د سره ظلم زیاتی وکړي نو هغه مه رانسئ په هغه جرم باندې او وسپحو د زړه نه د هغې هغه اثر د خفګان ختم کوي یو معنا دا شوله دویم مفسرینو بیان کړی دا عفو فعفو څوک دغه یهود او نصارا دی ظلم زیاتې ده سره وکړي نو فعفو د د د یهود او نصارا مینه محبت د خپل زړونو نه ختم کوي فعفو عفو ویل کیږي محو کول او لري کول وصفه او مخ واړه وای د دوستانی د دغه مرتدینو نه د کافرانو نه د یهودو د نصاراو نه وصفه مخ واړه وای د غیره دوستانی نه بعض مفسرین لیکلی دا جمله او دا آیت منسوخ دی ولی ورستو الله تعالی دلته کې الله تعالی ما پې کوي مخ ته واړه وي پروا شي ته نو آیاتونو د قتال کې الله تعالی وایي چې پرېداوی ما بارود په وړه ځوه و جنگېږه او سره داسې کار سره وکړه چې ستا سره کم کار کوي هغه سره تم وکړه خو لیکن زمونږ استادانو به ویل بهترینه خبره په دې کې دا ده چې دا آیاتون دا آیات منسوخ نه دی دو مرحلې دي او دو وختونه دي یو وخت د مقاولې دی دویم وخت د دعوت دی نو داعی له پکار دی کله چې د الله تعالی دین ته دعوت ورکوي نو د دعوت په وخت کې که څوک که څوک در سره ظلم زیاتی وکړي نو په کار دار چې ما پې کې څوک د کنځلې وکړي بدې ردې ورته ووایي نو د ده په زړه کې چې کم خفګان راغلی دی د هغې اثر دې ختم کړي د خپل زړه نه دا معنی شوله نو دا وخت د دعوت دی یو وخت د قتال دی نو پغې کې خو بیا چې څومره ډېر ډزې کولای شي او څومره میزایل او څومره ماینونه په پاسولې شي او بمان په اولزولې شي نو هغه ډېر زیات بیا خده نو یو هغه ټیم دی او یو مقام د دعوت دی نو دوه کې فرق دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي یو سړی پسې شاته ورپسې او کنځرې او ته کولی بدره دی او ته ویل نو ډیر ځای پورې پسې لاړ هغه سړی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته راوګرځید او دا خبره یې ورته وکړله وایي که زه د الله په نیز باندې غوره نه یم او زه جهنم ته لاړ شم دا څه چې ما ته ته وې دا راباندې اوس هم کم دي او که زه د الله په نیز باندې بهتر انسان یم او زه جنت ته لاړ شم قیامت کې نو ته یو سپی غاپه نو نور هم ډېر وغاپه خیر دی نور هم ډېر غاپي ته هم غاپه نو الله تبارک تعالی فرمای پاپو ماپی کوي اوس په هو بی پروا شه دی نه مخ ته واړوي حتا یات الله بی امر تر دې پوري چې راوړي الله تعالی خپل حکم د دین مراد سره حتا یات الله بی امره یو قول لم بسرین داري د بی امره نه مراد عذاب دی الله تعالی به په خپل عذاب باندې تبا کی دویم معنی حتا یات الله بی امره من النصر والفتح الله تعالی به مؤمنان مسلمانان غالب کی بدیو باندې او دغه سی الله تعالی به اجازه تو کی د جنگ کولو ځکه په هغه وخت کې د جنگ حکم نه راغله تفسیر مظهری دغه لیکلی حتی یاتی الله بامره الاذن بالقتال ابن کثیر رحمت الله علیه وی من النصر والفتح الله تعالی مجاهدین غالب کی ان الله علی کل شیء قدیر او کته وی چې مجاهدین سره خدغه ټوپک هم پورا نشته او نو سره کارتوس ډیر ستره افرادی قوت هم کم دی او دغه سی مالی درې آداب د داعی لپاره واقیم الصلاه او پابندی لمانځه کوي او ربط نه ما قبل سره دادی کله چې د دین اسلام دشمنان تاسو ته تکالیف درکې نو دا غینه د حفاظت د لپاره نسخه استعمال کړئ د دشمنان نه وسنګ بچ کیږي واقیم الصلاه پابندی لمانځه کوي عبادت بدنی شو مخکې بار بار وضاحت بیان شوی دی و آتو زکات ورکوي زکات عبادت مالی وما تقدموا لانفسکم من خیر دو شرطونه بیانیږي د عمل لپاره یو شرط دا دی چې الله تعالی به تا ته په عمل باندې الله ثواب درکړي چې ته به کې نیت د خپل ځان وکې که نیت دې پکې د بل چا کړی نو ثواب یې هغه ته رسېږي دویم الله تعالی وایي من خیرین اجر او ثواب برته په هغه عمل ملاویږي چې هغه عمل د قران او د سنت طریقې برابري کله قران او د سنت طریقې کم عمل برابر نه هغه الله تعالی نه قبلای وما تقدموا لانفسکم او هغه چې مخکې ولګی تاسو د خپل د خپل ځانونو د پیدو لپاره من خیرین سنیک عمل نیک عمل مې ته وایه چې د قران او د سنت سره برابري تجدوه عند الله او به مومی تجدو اجره ثوابه او به مومی تاسو ثواب دغی اجر دغی د الله تعالی سره الله بل دغی اجر درک ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله تعالی تاسو په عملونو باندې لیدون کړي بصیر کی اشاره ده چې د الله تعالی نه د هیڅ چا عمل نه ورکیږي د الله تعالی نه غایب کیږي د الله تعالی نه ضایع کیږي هم نه اوس یو سړی دی یو کار وکړي روپۍ دی سره یو بل څه شی دی سره یو بیان دی په کمپیوټر او په موبایل کې سره دی کله تی هغه ورک شي کله تی غایب شي او کله تی ضایع شي ډیلیټ شي تی نو د ټول مخلوق چې څومره نیک اعمال کوي د الله تعالی دغه ټول یینی الله تعالی قدرت ولده الله تعالی علم ولده الله تعالی لیدون کې ذات دی د الله نه ورکیږي نه د الله نه غایب کیږي نه د الله تعالی نه ضایع کیږي نه ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله تعالی په عملونو باندې چې تاسو یې کوي بصیر لیدون کړي